وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد چې کوم ذرایع د د نوی کفري مذهب سیکولریزم او د هغه د شپږو ارکانو تبلیغ کوي د هغه بیان تر درسونو کې وشول او موږ اوس هم هغې درېیمې درجه کې لګیا یو او میډیا په باره کې اخري بیان شوی او پوره پوره نه دی شوی میډیا په باره کې دا ستاسو نیوز د پوره شوی دی د وخت تنګي په وجه باندی ډيري خبري د ميډيا پاتي دي خو څه څه د کومي شوي دي ان شاءالله په دي عمل وشي د ميډيا نور عيبونه به تاسو ته خپله معلوم شي دغو خطوطو کي څه په همدي نظر تاسو کله ميډيا ته وګورو اله کله کله يو شي ډير ته کتلي وي ښه خو يو خاص نظر سره دوته نه وي کتلي دي وجه نه ته نه پيژني د موي لکې کي يوې کيسې نه يو متل جوړ شوی دی يو کس يې څه چا نه غوايي خستل کنه ورغله ورته بس غوايي د نه اخلم خو یو ځل یې راوباسه ته ویې ګورم. هغه چې ته خو دا ډېر لیدلی دی. دا خو تا ډېر لیدلی دی. چې هغه ویل چې نه لیدلی مې دی خو د سوداګر په نظر مې نه دی لیدلی. زه اوس سوداګر یم یعنې سودا یې درسره کوم خو اخیستونکی یم. د اخیستونکي په نظر مې نه دی لیدلی. له دې نه بیا دا متل جوړ شوی دی، څوک تشي مویې لکې کې. داسې کومه کیسه هم وي هغه یې چې د سوداګر په نظر مې ورته نه دي کتلي. سوداګر په نظر ورته وګوره داسې یې. نو همغه متل مطابق تاسو نن نه بعد د ميډيا ته بلکې د څوره ادارې د د دي دولتونو رياستونو سيکولر ادارې دي نو دي ټولو ته تاسو څوکو د سوداګر په نظر ورته وګورو صحیح شو که نه نو بیا به ان شاء الله چې تاسو ته دغه حقيقي عیبونه معلومیږي دا څه عیبونه څه کچره هغه عیب ته پاغه ولګوي نو هغه عیب ماغه کې موجود وي که چا هغه طرف ته رجوع وکړل هغه عیب ورکه بستر ګوري دا خبره به غلطه نه ثابتیږي مسلمانان به یوې ورځې نه بلې ته تاته نږدې کیږي یعنی اسلام ته به نږدې کیږي و یوې ورځې نه بلې ته د کفر نه لرې کیږي اوس پرې دا کار شوی دی هڅې یوه معجزه لري دغه د اسلام څه اوس پر اسلام پاتې شوی دی خالص که نه وي اوس پر ټول عمل دا شوی دی څه کافرن لګیا دي مسلمانان سیکولریزم ته رانږدې کوي مسلمانان مخلص مسلمانان غیر شعوري طور باندې لګیا دي مسلمانان سیکولرزم ته وردیکه کوي او بیا اسلام پاتې دی دا غټ تعجب نه دی والله بالله غټ تعجب دی او دا کافر چې کوم مسلمانان راکاږي د معمولی قوت سره نه راکاږي د کورې ارت سره تکات ته د ټول دو سره دی د ټول تکات سره راکاږي ها او د اسلام دی معجزه نه بس دا هم به ته معلومه که خاص اسلام داسې وخت کې پاتې شوی دی نو که چیرې مو د دي صحیح دعوت شروع کړل چې د کوم دعوت دی دوره کې بیان شول بیا به حالات وي ان شاء الله بیا هم ډیر خسته حالات وي ها یو نه مې اسکه کمات نو دي کې یو غټه ضرري اداره تعلیمي اداره ده د دې سیکولر تعلیمي اداره یا تعلیمي نظام یعنی سکولونه او کالجونه او یونیورسيټیانه ښه صحیح ده کنه ګوره څه کله مو سکول کالج یونیورسټي نوم خلو کنه دینه مو د سیکولر سکول سیکولر کالج سیکولر یونیورسټي ونه مراد وي ښه څه هغه کې بس د دغه دغه فکر ورکه بیان وي ښه څه د کوم سیکولر فکر دی دا فکر ورکه بیان وي څه د کوم د سیک د سیکولرزم یا د سیکولر مذهب شپږ ارکان دي دا شپږ ارکان ورکه په مختلفو طرزونو او مختلفو طریقو بیان وي همدارنګه څه د کوم ساينس ته ساينس یا کسب مور ته دا ساينس هم په همدې طریقې ورکې بیانو لکه کومې طریقې سره ان شاء الله وضاحت یې مو کوو همدارنګه اسلامي تعلیم همدارنګه د سیکولر اسلامي تعلیم د سیکولر تعلیم تابع جوړ کړی وي ورکه همدارنګه تزانو او د دې د دې خاصو خاصو تعلیمونو موجدین کوم دي هغه اندغه موجدین وي چې کوم سیکولر دي اوستاذانو یې همدغه حالت وي څه د کوم د سیکولر اوستاذانو حالت نو دغه څه حالت کوم وي مغه ته مو څه یو سیکولر تعلیمي اداره سکول وغه ته مو نوم څه شي اخلو سکول کالج سکول کالج یونیورسيټي او خدا مهرباني وشي مسلمانانو ته د عرض ده چې هغه د خپل تعلیمي ادارو د نمونه مګ دي او د مغونه د اثر خستل دي کنه اخر تاسو ضرورت سره څه دغه نه ما کیږي خپل نمې تاسو سره کنه او خپل نمې داسې غیر مشهور نمې نه دي خې مشهور نمې دي کنه مثلا مکتب دی مدرسه دی او جامعه دی کلیه دی او حضانه دی چې د هغه ورته نرسري یي داسې ټول نامې مو سره خیم شهرت ولا نمونه مو سره شته او که بیا د دوی نمونه اخلې نو د دوی نمونه کیږه دی نو بیا هغه اخرت نقصان خو بیا الله ته ورسپرو خو دې دنیا کې کله کله داغه نقصان بیا کیږي اته نه چې چا د سکول لړه کړې وي کنه خالص په دې نوم یې لړه کړې وي ځکه چې کدل لړۍ یو ځل شروع شوله نو بیا خو کله کله وچو سره بیا لندن سیزي کنه به د غزي مور خپل یې ښه پوه شوې وګوره دا اثر لري ښه د دنیا کې د دې نقصان وي د مو یو دوره کلاک مجاهد و کنه ډېر کم عمر و ډېر خپل جهادونه کړیو هغه د غلطي وکړه تعرض کې یو تعرض کې ډېر تعرضونه کولو د چمکنیو کې تاروز او ممان د سار بنه بس اخ کې دی اخ کې نه مشه دغه خله په سره ولا فوجن غونې خله ده داسې مغه رنگي مغه و چې ته فوجي نه غنیمت کې خسته وا کته کې ساوا هغه خله په سر کړو څرنګه په دې مرچه مجاهدین وروختلو چې کوم امیر وو هغه اول نه یلو زه فدای کوم کنه د مرچا زه په فدای خلم خو مخه زه نه راتم واپس هغه بس بیا فدای شهید شوال کنه د فوجانو کوس طرف منډه والے او دا وړکه ورپسې شوال ها شفیق نامه وا شفیق څو دوی کلی سره نږدې کله نو شفیق ورپسې شوال ها فوجان مخ کې و دا ورپسې منډه وای کنه بیا خو وړکي خو ډېر کم عقل وي که نه خو دا درک نه لګېږي چې دا منډه خپل حد پرې وي که نه موږ کې دغه متل په تورون د خبره استعمالېږي چې ګوره یو سړي ته منډه ورکوه دروازې پورې نه که نه نو هغه فوجیان مخکې و دا ورپسې به د مونږ نور ملګریو په فوجیانو ډازې کولې یعنې مونږ ملګرو دا سوچ کړی چې دا که څه فوجي دی خپلو ملګرو نه به لګېدلی وخه خالص د هغې خولې په وجې ورو دنیا کې ضرر ورسول کنه ورسول کنه نو مطلب دا څه هیڅ شي کې واس تر واسه څاغو سره مشابهات ونه شي تکلف نن کور ونه خستل شي کنه دا څه کلو سړی کوي مثلا ځن نامې د انګریزي نامې وي خو ډېر زیات مشهوري وي او مو سره خپل نامې غیر مشهوري بیا خیر دی خو دا ځکه خو مو اوس اندي نظام سره جګړه دی او د ځکه خپل مشهور نامې مو لرو په کار د مو سره د رجودا کو بلکې عربو کې سره د دې عرب سره غټ متاثر دیونه عربو کې سکول ته مدرسه وي همدغه تعلیم ورکې کېږي ورته مدرسه دی د کوم د دوی والا تعلیم نو کلیه یې کالج نه یي جامعه یې یونیورسټي نه یي دا یوه تعلیمي ذریعه ده اصل کې چې د کوم مې ذریعه هم درته یاد کړله دینه مخکې چې دا تبلیغي ذریعې کومې دي که دې کې فکر وکړي یو قسم تقسیم دی دا تبلیغي ذریعې ځنه ذریعې داسې دي چې هغه ته خالص الله او د هغه دین نه او آخرت نه غفل کوي زیات کار د هغه دار نور کارونه نشته نور کارونه د هغو د دې سیکولریزم تبلیغ دپاره کوي خو اهمترین کار د هغو دغه او د خپل کیږي بس هغه ادارې کله کوي مې د کور به خپل کیږي خال دي شي نه غفل کوي او بیا کومه میډیا ده میډیا دا سرسری غونده ته په دې نظام کایل کوي ښه سرسری غونې دلایلو سره د دې مخالف کوم اسلامي حقایق دي هغه باندې پردې چولو سره او د کوم سیکولر خبرې دي هغه ډېر خسته جامع کې پیش کولو سره او بل دا چې روزانه روزانه میډیا ته ته دا شاید د تاسو ذهن کې تازه ساتي چې دا بالکل زوړ نشي همیشه تازه وي تازه معنا دا دی چې کوم څوک چې نه مني هغه بل طرف ته سوچ لړ نشي کوم منون کې دي هغه خو بالکل بل طرف سوچ لړ نشي هغه ته د بل طرف بالکل نه ممکناتو نه لیدای شي بل طرف چې تنفس کیدای بل طرف چې د دې لایق دي چې دغه دعوت وچلیږي نه ممکناتو نه ورته لیدي داسې ماحول جوړ کړی ته میډیا ها کنه میډیا دی خبرونو د پر صرف د خبره کفی نه څو ورځې کې نیمه غنټه خبرونه وشي یا یو غنټه وشي ګوره داسې ریډوګان او ټي وي ګان شته دي چې سهار نه لګیا وي ښه نومونه ورته بدل کړي دي ازادي روډو بدل شي اشنو ته مشال بدل شي دیوا ته هغه بي بي سي صرف اردو ته تاسو ما ګورو کنه اردو والا قدرتي بس څه بلا دی خو دین ډېر زیاتې غټې چمچې دي کنه د اردو والا بي بي سي والا څه څوره غټې چمچې دي کنه د پاکستان د حکومت د نورو حکومتونو کنه د دې نظام دوره غټه چمچی څوک نشته دی چمچګيري په وجه الله د ذلیلن ډیر کړی دی دغه ته خالص 2 غنټه شپې ورځ کې واه ور کړه وګنه یو غنټه اته نه نو پرې او نیمه غنټه لس نیمه نه یو لس پرې د شپې و نیمه غنټه شپږ نیمه نه و پرې ناغه شپږ نیمه نه و پرې ولس نیمه نه یو لس پرې آی و نو وخت اوس د یو غنټه ورته پرې خره کې شي دا مت پته نه لګي دا الله ډېر زیات ذلیل کړی و نور خو بي بي سي سهار نه بیګا پر بیګا نه سهار پر لګیوي د نور زبانونو کې مو ته نور زبانونو کې دور معلومه نه ده خو عربي کې عربي کې بالکل شپه ورځ لګیوي ښا نو دا نظام د تا ذهن کې هغه بالکل تازه به تازه ساتي ها دغه دا کار دی او بیا جمهوریان کوم دي جمهوری پارټیان مور کې یو ذریعہ په تور ذکر کړی وي جمهوری پارټیان بیا دا عملی تور باندې د نوې کفري مذهب ته ور داخلوي د پارټي په نوم ښه خپل پارټي ته د دوی پارټي ته داخليدل خو کفري مذهب ته داخليدل دي نو د سیکولر مذهب ته داخليدل دي د جمهوریت دروازه نو عملی طور باندې دور داخلي هغه تبلیغ زیات بس د کوم دینه مخکې تبلیغونه شوي دي هغه تبلیغونو هغه سمره راخلي د چې د هر چا خپل کار دی وندرنګ کوم حکومتي او دولتي او ریاستي ادارې دي هغه ادارې کې ته کله ته کار کوي ځنه کارونه هو بالکل متفق علیه دي چې بیا هغه هغه کار ته کله شروع کې ته بس بیا دې مذهب ته ور داخل شوی مثلا لکه فوجي وي پولیس والا وي کنه او د عسکري ادارو کې وي کنه غیر از کری درو په باره کې څه نه څه اختلاف شته دی هغه کې د موره لګه سخت دی نو تعلیمي اداره به څه کوي تعلیمي اداره به ته نور کایل کوي خو سنجیدګي سره کایل کوي د نور مقابله کې د نور ادارو مقابله کې سنجیدګي معنا دان نه دی لکه څنګه نور مذهبونه والا ته خپل مذهب باندې په کوم دلایل خو واضح تور باندې نظر سره منافقات کوي نه څه کایل کوي یا څه بیان نه دی خو بیا د نور ادارو مقابله کې د زیات سنجیدګي سره زیات ته سیکولر کوي د دې زیات سیکولر کولو یو مطلب خو دا دی چې دوی ته ته ناست وې که نه د کوم څوک دغه نظام زده کوي نو دا ورته ناست وي دویم دا چې دغو بچپن نه دا شی شروع کړی وي همدې نظام کې وي بچپن نه پوهېږو په مطلب نو په دې وجه دا زیات متاثر کېږي ښه دغه تعلیم چې کوم یو وي که نه کې که د مو تعلیم وي مثلا او که د دې کافرو والا تعلیم وي د سیکولر کافرو والا تعلیم وي نو دا تعلیم په دوه قسمه دی يو فکري او عقيدوي دی او تاسو ته دا خبره مو کړې چې عقيدوي لفظ استعمالول ډېر پکار دي خو د فکري ورسره موږ ځکه استعمالوو چې خلکو ته د دې دا پته ولګېږي چې اصل کې دا فکري نه مراد عقيدوي دی نو يو فکري او عقيدوي دی تعليم دی د هر تعليم دوه دوه قسمونه دي ښه که د مو تعليم دی که د دې کافرو سيکولر خلکو تعليم دی دا په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه دی. یو فکري و عقیدوي تعلیم دی او بل مادي او کسبي تعلیم دی. د مادیاتو تعلیم دی، کسب دی، کسب یعنې هغه تعلیم ته دې لپاره کوې چې دنیا کې ته ورباندې چه روان کې دنیا ورباندې لږ سهولات دنیا کې پیدا کې پیسې وګټې ژوند برابر کې د دنیا ژوند برابر کې دا دوه قسمه تعلیم دی. د موږ لکه د کوم رنګ میډیا ورته ورکوي کوم رنګ ورته دی د سیکولر ټول ادارې ورکوي چې یاره د مو د دې کافرو اختلاف دا دی دوی داسې رنګ ورکوي چې مو د تعلیم نه منو او دوی تعلیم مني اعوذ بالله دا اختلاف د مو نه دی مو اختلاف اصل اختلاف د نورو مادي تعليم کې کوم اختلاف مو ديو سره لرو کاسب کې کوم اختلاف مو د کاسب زده کولو کې دي ته کاسب یې دي ته خسته خسته نمونه نور خلکو ور کړی اصل کې ته کاسب یې نو مو چې کوم اختلاف ور سره کاسب کین لرو د کاسب زده کولو کې هغه په خپل ځای کې واضح کو خو اصل اختلاف دوی سره چې کوم د مودې هغه عقیدوي او فکری تعلیم کې دی د دوی خپل عقیدوي او فکری تعلیم دی او د موږ خپل عقیدوي او فکري تعلیم دی دوی دغه رنګ ورکوي ښه چې ګویا کې د دوی تعلیم کې فکري او عقیدوي تعلیم د سره شته نه پیګو په مطلب دوی دا رنګ ورکوي ښه چې د دوی تعلیم کې فکري او عقیدوي تعلیم سره شته نه ځکه چې کلام ته ته ترغیب څه درکوي یا د دې د یونیسف پاله درکوي ترغیب یا کوم یو مرتد یا کافر حکومت ترغیب درکوي یا میډیا ترغیب درکوي یا د مؤسسو ولا د دې تعلیم ترغیب درکوي نه ته څه ته ته همیشه مادیات در مخکې کوي ته ته همیشه کسب در مخکې کوي ته ته یې ګوره خپل بچی نه ډاکټر جوړ کا څه جوړ کا ډاکټر ډاکټر جوړ کا خپل بچی نه څه جوړ کا انجینیر جوړ کا صحیح ده کنه دا څه نور خبر دي ته کوي خو دا خبره کته هم درته نه کوي چې یاره په خپل بچی ته سیکولر مذهب زده کا کنه نه خبره کوي ته زیات نه زیات به ته دای چې خپل بچه سیاستدان جوړ کا یو ساينس وي یو سیاست وي کنه سیاستدان جوړ کا نو ته به سیاستدان نه جوړون کنه شرعي سیاست ور باندې تکون کنه چې کوم د اسلامي فکری او عقیدوي تعلیم دی اما ور باندې تکون کنه ته شرعي سیاست زده کی شرعي او اسلامي سیاستدان جوړ شي او ته خو ور باندې سیکولر سیاست زده کوي جمهوریت او وطنیت ور باندې زده کوي د نور ارکان ور باندې زده کوي نو سیاستدان ولا لفظ کیدای شي استعمال کړي داسې صریح بیا ته نه یې چې هرته ته سیکولر جوړ کا یا سیکولرزم ور باندې زده کا نو اصل اختلاف د مودیو سره چی کې شول سیاست کې شول ښه فکری او عقیدوي تعلیم کې شول کنه او د سیاست تعلیم یو د ساينس تعلیم دی او سیاست دی یو یو تعلیم ته سیاستدان جوړي بل تعلیم ته ساينسدان جوړي نو اصل اختلاف د مودیو کې شو سره فکري و عقیدوي تعلیم کې فکري و عقیدوي تعلیم د دوی د جمهوریت دی او د مو فکري و عقیدوي تعلیم د د خلافات دی او جمهوریت جمهوریت په داته شورا باندې مبني دی د هغه شورا والا اغه حکم کین ځان د پر مشوره جایز غنی څنګه حکم الله طرف نه صریح رغلوي نو هغه به نه عمل کولو او نه کولو کې منلو او نه منلو کې هغه مشوره ځان د پر جایز ګڼي او د خلافت بنیاد په داسې مشوره ده چې هغه مشوره خالص هغه امر کې ځان د پر جایز ګڼي چې هغه باندې نص صریح موجود نه وي نه ور باندې د قران آیات صریح موجود وي نه ور باندې حدیث صریح موجود وي نه ور باندې صریح اجماع موجوده وي نه ور باندې صریح قیاس موجود وي ځای کې یاست کوم ته یلی شي هغه نه بعد بیا هغه هغه باندې مشوره کوي ښه هغه مشوره چې کله کوي یا د سلف ولا اقوالو په رڼا کې کوي صحیح ده کنه نو یو طرف مو د خلافت تعلیم دی د دوی د جمهوریت تعلیم دی همدارنګه د دوی د جمهوریت تعلیم بنیاد د انسانانو د عوامو د عوامو اکثریت د عوامو د نمایندګانو اکثریت په حاکمیت بنې مبنی دی او د مو د خلافت بنیاد دا د اسلام حاکمیت په بنیاد بنې قایم دی ها همدارنګه د جمهوریت بنیاد د هغو فلسفیانو په حاکمیت باندې قائم دي چې هغه د جمهوریت ایجاد کړی دی جمهوریت څه شي کړی دی ایجاد کړی چې هغه مردار دي د جهنم ویخ ته به انشاءالله رسیدلی وي اوس او د مو خلافت بنیاد دا د الله حکیمیت الله وحده لا شریک حکیمیت او الوهیت په بنیاد باندې قائم دی د مو خلافت ښه نو مو تعلیمي نظام کې د خلافت درس ده تعلیم ده او د دوی هغه کې د جمهوریت او خلافت کې صرف دا خلافت خود د اهمیت غټ اهمیت د تفصیل مو جمهوریت کې بیان کړی دی د کوم د مخالفه مقرر دی او خلافت قائم دی دې ته غټ اهمیت دی خو یو لحاظ سره هر انسان خلیفه دی د خلیفه معنا دا دی چې د کوم څه تا سره دی تا سره خپل ځان دی خپل نفس دی سره مال دی د سره بچی دی د سره ته څه شی د تا واک کې دی د دنیا کې د دې حاکم ته نه یې د مو دا عقیده چې د دې حاکم زه نه یم دا ماته الله امانت په تور باندې راکړي دي د دې صحیح استعمال د ما اصل کې د دې امانت حق ادا کول دي د دې او زه دې سره امانتدار جوړېږم او کچېره د دې صحیح استعمال ما ونه کړل د هر شي حاکم ته په خپله یې او ته په خپله دې کې څه کوم خپل شي کې څه ته په کوم رنګ تصرف کوي ته هغه کې آزاد یې دا د سیکولریزم بنیاد هم دی د شخصي ازادي بنیاد دی اصل کې یو مطلب د د سیکولر معیشت بنیاد هم دغه نو هغه ځای کې د جمهوریت تعلیم دی او دې ځای کې د مو فکری او عقیدوي تعلیم کې د تشي تعلیم دی د خلافت البته کچېر یو تعلیم باندې د اسلامي تعلیم نوم یې خښوي دی باوجود هغه کې د جمهوریت تعلیم وی نو خو موږ خو د خو زیاته دی کنه د خو ته کفر باندې د اسلام نوم کېګا دی کنه صحیح دی د خو بیا یو بل زیاته شو د دې خله خو ټولو نه مخکې متول پکاري او خلکو نه مخکې ته کوم خلک کم از کم د اسلامي تعلیم داوا ور باندې نه کوي د اسلامي تعلیم ځکه دې خو نور شیطانات شو همدارنګه د دوی هغه کې د وطنیت تعلیم دی او د وطنیت څومره آداب دي هغه آداب ورکي ذکر کیږي او وطنیت به نور تفصیلات تیر شوی او د دوی هغه کې د سیکولر معیشت تعلیم دی د مو اسلامي تعلیم کې د اخوت اسلام تعلیم دی چې ټول مسلمانان رونه دي د مسلمانانو د د تعلقاتو د بنیاد تعلیم دی او د ولا او د برا تعلیم دی و هغه ځای کې د تعلقاتو بنیاد د سیکولر د تعلقاتو کوم بنیاد وطن وطن و وطنیت د هغه شي تعلیم دی نو مو اسلامي تعلیم کې د د اسلام کوم عقیدوي او فکری تعلیم دی د کې د دې خبره تعلیم دی چې اسلام حق دی ان الدين عند الله الاسلام و دین علاوه څه څوره مذهبونه دي که نظامونه دي که قوانین دي که نوی کفري مذهبونه دي که زړه دي ټول باطل دي او دې طرف ته د دوی تعلیمي نصاب کې دوی یی چې وطنیات او سیکولرزم حق دی نور ته څومره نو چې کله وطنیات او سیکولرزم حق دی هغه سره چې د کوم مذهب کوم حکم ټکراو لري هغه باطل وي باطل معنا دا چې مکمل باطل وي هغه به څه شوي معطل به وي هغه باندې عمل دهشتګردي او جرم وي حرام او ممنوع به وي او چې کوم شونه ورسره ټکراو نه لري هغه تان دوی حق نه یي الا دا څه هغه نه خپل مذهبي رنګ وبسي اسلامیات هم ورنه وبسي د نورو مذهبونو رنګ ونه وبسي د خپل سیکولرزم ولا رنګ ورته ورکړي نو بیا هغوی د دې مذهبونو دغه انفرادي او شخصي احکام د خپل سیکولر مذهب یوه مباح حصه ګرځوي بیا د مغې اجازه تازه درکړي نوم ورباندې د دې کېږدي چې تا ته ما د تا د مذهب ازادي درکړې ده حالانکه د خپل سیکولر مذهب یوې مباح حصې ازادي درکړې وي نو دا تعلیم دی د دوی فکري او عقیدوي تعلیم کې د مو فکري او عقیدوي تعلیم کې د اسلامي معیشت تعلیم دی او د دوی فکري او عقیدوي تعلیم کې د سیکولر معیشت تعلیم دی د مو فکري او عقیدوي تعلیم کې د اسلامي معاشري معاشره یا د اسلامي معاشرتي احکامو تعلیم دی او د دوی تعلیمي او ادارو کې او د دوی تعلیمي نظام او نصاب کې د سیکولر معاشرتي احکامو همدارنګه د د مو اسلامي نظام می تعلیم کې د شخصي تور باندې د شریعت په باندې تعلیم دی او د دوی سیکولر تعلیمي نظام کې د شخصي ازادي تعلیم دی څنګه مذهبي ازادي ته شامل دی همدارنګه د مو اسلامي تعلیمي نظام و نصاب کې او د مو عقیدوي او فکري تعلیم کې د شرعي قوانینو تعلیم دی، د اسلامي قوانینو تعلیم دی او د دوی نظام و نصاب کې د سیکولر قوانینو تعلیم دی. سیکولر قوانینو په باره کې مو تقریبا څه حد پورې تفصیل کړی دی. یوه حواله ما د دې وطنیات بحث کې د سیکولر قوانینو چې کوم د د سیکولرزم رکن دی هغه ته مؤخره کړی و خو بیا هغه وخت کې نه ذهن نه وتلی هغه د دې د سیکولر قوانینو کې چې کوم احمقتوبونه دي ښه کوم احمقانه قوانین دي ورکیخه مو د دې بیانولو د مو مقصد اصل کې دا دی چې کوم داسې احکام الله طرف نه وي چې د هغه په ظاهر څه فایده نشي لیدلی خو موږ خالص غیب باندې د ایمان په وجه باندې هغه باندې عمل کړی وي هغه پر دې خنده کوي د سیکولر خلک سره د دې چې هغه مو سره ډېرې معقولې واجې موجودې وي او ټول نه غټه معقوله واجه دا ده چې کوم څوک مو رب العالمین منلی دی هغه مو ته دا حکم کړی صحیح دی که هماغه طرف نه مو باندې دا امتحان دی ځکه چې تاسو دا حکم منو که نه منو صحیح شوه لکه سوره مائده کې الله عزوجل د دې ذکر کړی دی چې تاسو باندې ما ده د حج موسم کې چې کله تاسو احرام کې وو تاسو باندې ما د احکار ولې منع کړی دی دا یو امتحان دی که نه لکه اوس مونځ ته وکړې که نه په ظاهر څه پیدا تا ته نظر ته نه رسي خو دا خو غیبي حکم دی او روژه دی اندرنګ اگر که د دې هغه فایدې شته دي ښه دا څه معنا فایدې نشته څه معقول جوابونه هم د دې شته دي خو څه دوی کومې طریقې دي د هغه ته یو معقول جواب ونه ګورې ښه د دوی طریقې خو د ټول جهان کې تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې د ټول جهان کې د ټول نه احمق مذهب کوم دی که نه هغه د هندوانو مذهب دی خو د دې د سیکولرانو دا طریقې څه ته وګورئ د هندوانو مذهب به نه هیر شي د وطنیت باب کې د جانډې په باره کې تاسو ته مو خبره کړې وه که نه د جانډې سره سره کوم حرکتونه دوی کوي هغه حرکتونه هندوان خپل بوتانو سره نه کوي بوتان نه خو بیا دا تمه دی چې بوتانو په باره کې خون څه نه څه دا معقولیت هغو معقولیت ته ورنږدې کوي دا خبره څه ده د هغو خلکو تصویرونه دي چې کوم نیک حال تیر شوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا څه نه څه عقلي وجه ورته جوړ کړی اگر که باطلر دوی خو اندومره وجه نه لري د جانډې په باره کې او جانډې ته سجده کوي رکوع ورته کوي او ساکن ورته ویلاړ وي که نه اندر دې رکوع سجده د هر مذهب خپله رکوع سجده وي نو صحیح دی دا مو د وطنیات بحث کې دا خبره کړې د قانون بحث کې دو کې څو قسم احمکتوبونه دي یو احمکتوب دا دی چې یو کس په وي هغه ته څو کاله سزا ورکړي زر کاله اته سوه کاله نه سوه کاله سزا اوس خو پوهېږي څه خو پوهېږي چې دا سړی زر کاله خو سره ژوندی پاتې کېدای نه شي خو بیا ورته سزا ورکوي بلکه کله مړ شي او د زر کله خو پوره نه وي کنه نو بیا لسونو ته ورته زولنې چوي او کابر نه زنجیرونه چاپیر کی کابرین باندې وي لکه د جهادي تحریک زور نه وخسته دین مخ کې هغه کې میرانشاه کې یو د انګریزانو مقبره قبرستان دی هغه ته یو انګرېزي څه راغلو یو قبر یې خلاص کړلو قبر کې هغه ډوکي خالص پرته وو ډوکیو کې زولانه وې زولانه خلاص یې کړې بس بیا لاړ یو څه د دې غه پوره شول ده وخت پوره شو چې د دوه سوه کاله څوره سزا یې به وه هغه به پوره شوي که نه او څه د کوم د سربیانو والا صدر و که نه هغه هغه ځای کې جنگي جرمونه کړي وو جنگي جرمونه دوی هغه جرمونه ته یې جنگ کوم قوانین د ملل متحده دي کاغه خلاف چوک وک هغه ته چوک هغه به جنگي جرمونه وغه عیسائی لکه عیسایانو نه خو په ظاهر هغه د عیسایت ولا تعصب وتل ځکه دی څه اګر که څه نه څه لګو خو سړی بیا خپل زړه مذهب سره وی کنه د نورو مذهبونو مقابله کې خو په ظاهر ونه هغه تعصب وتل دی هغه تعصب نه کوي بس څوره تعصب دی هغه سیکولریزم د پره ده خو دوی د خلکو کې د سربیان کوم دوی کې د عیسویانو ولا تعصب لا پاتې و کنه ډېر کلا کاندي واجب نه د خپل عیسویات په واجه مسلمانانو باندې سخت ظلمونه کړي نو بیا ملل متحده او هغه بیا ډېر ملل متحده لاندې ری به اصلي کافر دي که مرتد دي د ټولو تر جمع کړلو بیا دا غو دفاع وکړله او د ملي سويش ته کڅ غنه نامه ده د دې صدر د ونی ول کنه دی باندې محکمه چلول هغه محکمه کې د به مړ شول او جیل ور باندې وخی جوړه کابر نه وسن زندیرونه چپیر کابر نه مطلب د مدار چې دا احمق توب صرف پاکستان پر نه خاص افغانستان پر عالمی احمق توب دی ده نو یو طرف ته زر کاله سزا ښه یو دوه زره کاله یا اته سوه کاله به دا سزا ورکوي دا احمق توب یو طرف شو بل طرف احمق توب دا دی څه دېرش سیکنډه سزا څوره دېرش سیکنډه لکه دا څو کاله مخکې یا څو دوه درې څلور کاله مخکې یوسف رضا ګیلانی چې د کوم د پیپلا او پیپلز پارټي والا او پاکستان کې وزیر اعظم هغه څه غلطي کړې و هغه باندې بیا دېرش سیکنډه سزا ورکړی شو هغه ته ما سزا هغه کې په ویلوړه بس پوره کړله د احمق توب ته وګوره ښه دا یو طرف ته احمق توب دی بل طرف ته د دوی د تقدس ته وګوره چې د خپل قانون څومره غټ تقدس کوي ښه څومره احترام کوي ښه خو که مو د خپلو قوانینو احترام کوو خو مو خو په غیبو ایمان دی کنه مو غیبو کې هغه نه تمه لرو چې الله مو سره غیبو کې مدد کوي نو ته دی سیکولر قانون نه تشي تمه لري غیبو کې که مو باندې څوک د احمق هغه ولګوي دا الزام ولګي مو دغه جواب کوو چې مو په غیبو ایمان دی مو دین غاټ غیب رب العالمین من لري نو چې رب العالمین مو غیب وبني ومنل چې رب العالمین طرف نه کوم سزا او جزا دی هغه مو څنګه به نه منو خو مخه منو ورب العالمين ته رب نه په کوم عمل باندې کوم شی مرتب کیږي هغه به څنګه نه منو څو دور غړ غیب مو منل لري مو سره کبه بحث کوو هغه غړ غیب کې وکړو دی وړو وړو کې مو سره والي کوو بحث نو مو د دې الزام جواب ورکوي شي دوی د دې الزام جواب مو پرېږده هندوانو د دې جواب کوي شي مو خو پرېږده خو دا سیکولر احمقان د وطنیان احمقان دا قانون پرست احمقان دا د دې څه جواب کوي تا بغیر د دې نه څه بس بالکل ګوره د عبادت نه عبادت کې ته څوره معقولیت کم وي دوره هغه کلک وي هغه د دې لایق وي چې هغه ته عبادت ویل شي که هغه حق عبادت وي که باطل وي نو دا د ټول جهان عبادتونه تر جمع کا دین ان زیات بل احمق عبادت شته لکه کوم دوی کوي د خپل قانون بل طرف ته جیلونو کې دګوره دا داسې پټه خبره نه ده د ډریسمل خان جیل کې د اډیاله جیل کې داسې نور غټ غټ جیلونه دی او کې لټرینونه شته دي لټرینونه دا شته دي لټرینونه څه هغه بندي دي زنجیرونه ورکې چولې شوي دي ښه ونې شته دي ونې څه بندي دي ښه زنجیرونه ورکې چولې والې چې دې لټرین کې چا خودکشي کړې وه نو لهذا خودکشي چې وکړله مجرم چوک شول لټرین شول که د لټرین نور باندې غوره غورځېدلی وای بیان له غوندې ګزارې والا خبره وای که خو اوس اول خو لټرین ته د دې نسبت ډېر غټ احمقتوب دی که بیا نسبت یې کوی راور ورباندې راوغورځېږي مثلا که نه څه نه څه ګزاره پکې که نه وي خودکشي دې خپله کړې دغه بیا ته لټرین ته ته منسوب کوې و ونه نه خودکشي کړې او یو کاس ونه کې تشه چولی و بیا ځان مړ کړه نو هغه قیدي دي ها دا د دې احمق قانون دی الله دپاره وا مسلمانانو الله دپاره د دې خلکو احمقتوب معلوم کړو دا ډېر غاټ احمق حال دي څه د خپله د کوم احساس کمتری دی دم ختمه شی احساس برتری در کی راشی و د احساس کمتری څه دی دا یاد وساتو دنیا کې که ته هر څوره په زیات په حق وي او ته مخالف هر څوره په زیات په باطل وي او ته مخالف ته ته د یوې خبرې دعوت نه درکوي ښه خالص څه ته احساس کمتری کې مبتلا شي کنه بس هغه احساس کمتری دا هغه څوره کفر دی ته ته جلب کوي ښه په کې در دخیلوي هغه کفر ښه ځکه چې احساس کمتری کې مبتلا شخص څه وي هغه چې چا نه احساس کمتری کې مبتلا وي هغه نه هر باطل په خپل قبلې هغه ته ضرورت نه ځا ورته وي بلکې دا باطل ورنه کومه توقع وي څه دا باطل مخالف دا هغه توقع نه زیات هغه ورته کوي دا کار ورته کوي ښه لکه د دې غاټو کې وړو وړو کې د دې مثالونه په زورونو دي قدم په قدم دي خو تاسو لک سوچ وته غاټو خبرو کې د دې یو مثال مشرف دی ښه چې دا د بوش د خپل خله اعتراف دی یو کولن پاول د هغه وخت وزیر خارجه و د د امریکې د هغه خپل اعتراف دی زموږ کله مشرف ته ټلیفون کول نو مو بالکل د دې توقع ډېره کمه توقع ورنه و کم از کم دا توقع خو مورنوا وه چې یاره مو طبیعي ته تاسو راشو څه خبرې سره وکړو غیره که نه خو هغه څه ټلیفون یې چې مور ته وکړ بالکل د مو توقع خلاف خالص اول ټاک کې څه څوره خبرې دي ټول په یکیو ټلیفون ومنله د د احساس کمتری انتها ښه د انتها وه تاسو دا د دې ملکونو چې د کوم د پاکستان یا د افغانستان د خلکو کوم صدران وزیر زمان دي کنه دا تاسو ته دی خلکو ته تاسو ته خو ان شاء الله نه تاسو مجاهدین یو خو دی خلکو ته به دا صدران وزیر زمان لیدای شي کنه دغونه مسلمانی خو خود په طریقه د احساس کمتری په واجه مسلمانی خو هڅه دغونه کوچ کړل او د احساس کمتری په واجه دوی نه هغه حقوق کم پاتې دي چې هغه دوی ته سیکولریزم ورکړي دي دی غریبانو نه د سیکولریزم ازادي کومه ده یا د یو وطن خود مختاری ده یا څه شي د یو کوم خپل قوانین دي کفري هغه ورنه پاتې دي خنجرانونه دا غ ذکر هم نشي کوله اخ کین چمچي چمچي کیږي او خلکو ته ګوره د پاکستان وزیر اعظمانو او مشرانو کې د ټولو نه جرأتمن مشر کوم شمارل شغه بټو شمارل شغه الانکه بټو ته کومې چمچي لګولې دي کنه د کاپیرو ته هغه خو پیا خو پیا بس به ورسته به رخ کارا شول او موږ سره د بیان سترګي ها کنه موږ سره مثالونه شته چې بوټو لاړو امریکې ته کنه سیر د یو کې صاحب وکړه بوټو لاړو امریکې ته خو دې خبرو پر موږ ځان خخونه ښه کدا احساس کمتري د دوی خاتمه شین د دې په دې موږ څه کوو خو زیات نه زیات په یو خو وطني سړی شي بیا اسلام په کار نه رسی مو اصل کې هغه احساس کمتری ختمو ته هغه سره مسلمانانو نه دغه نوې کفري مذهب وزي او اسلام ته په حقیقت کې ور داخل شي دو خو البته بوټوي چلاړو امریکا ته کنه بیا د امریکا کې کومه د پاکستان سفارتخانه وا ام بي سي وته یغه کې ده انګریزي کې نو هغه سفارتخانه کې د امریکا هغه وخت چې صدر وو هغه صدر ته دعوت وکړه یعنی الټا امریکای صدر څو ورته دعوت کول د امریکای ته ورغول پکاره غور ته دعوت کړه الټا ورته دوی دعوت وک د پاکستان سفارتخانه کې سفارتخانه خو تاسو وته یو کنه زه دعوت یو ته کوم دعوت کې خو دوی ورته دته شونه کول چې هغه چې مخکې لیدلی نه وای کنه نو دوی کې مشوره ور باندې وکړه چې را اوس دي ته کوم رنگ کې چمچا ولګو کنه څه دا کوته شو ورته راوړو دا څه شي ځکه مشوره په دې خبره راغله چې دي ته تور بټیران راوړو تور بټیران تور بټیران امریکا کې ملویدل نه والله عالم د تور بټي رن څه شي دي مور ته یو قسم شاید ژمي وخت کې رسی مور ته څاخ کې یو ما څاخ کې کیدای شي وي تاسو پته نشته څه ورته تور تور دي بټي رن غوندې دي خو تور دي ډیر زیات په یو ځای باندې کینی خلکو سره دغه چارو ټوپکن ګرځوي د مو علاقې هغه ته مونږ دغه یو شاتوري ورته شاتوري کیدای شي تاسو د مو ته څاخ کې یو ښه نو ممکن د څه مغوي نو تور بټیران یې ورته راوړو ځکه تور بټیران ټول امریکا کې ملویدل نه هغه ځای نه سپیشل جاز راغلو پاکستان ته امریکا نه ګور امریکا نه پاکستان ته تقریبا 14 15 غنټه جاز کې مزال دی ښه 14 15 غنټه ا سپیشل جاز راغلو بټیران د خیر سره جوړه جوړه اوس وخت هم پر نږدې کېدو د عداوت ولا کنه اچانک چا ویل چې دې بټیرانو خو دې کې پخول ولا ماهر مو سره نشته چې کې به پخوي نو بل جوز لوړ که نه هغه ځنې مهیران ورته پخول ولا راوستو صحیح شوه هغوی یاد یې ورته پخه کړل او به دعوت تیار شولو امریکې صدر راغله چې راغله کېناسته د بټیران بټیران هر شی ورته ورمخکې کوه یو شی مخکې کوه بل شی ورته ورمخکې کوه د چمچې چمچې ورته کېږه که نه چې هغه کېناسته خالص چې ویل چې یاره ما سره خالص لاس منټه وخت غالبا همداسې خبره وه نور وخت مو سره نشته یو څه کېناستو یو څو دوې درې خبرې یې وکړلې اوس هغه ځای کې سلات ایښي وو سلاتو نه یې یا دوه ګلې وکړلې یا دوه کپه تاسو به ته کپه یې او که څه دا یې سلات لږ غوندې وخوړلو او بس بیا اوچات شو سره بټیران ته یې ګوته ورتېره نه کړه ښه اوچات شو اوس بس ما سره نور وخت نشته قاتلکم الله ایها المرتدون ایها العبید قاتلکم الله نو دا دا احساس کمتری دی که نه څه د انسان سره څه کوي که نه دا هغه وزیراعظم چې هغه د جرات انتها ته رسیدلی د خلکو نظر کې او جمهوری وزیراعظم جمهوری معنی دا چې خپل ځان خودمختار ګڼي او خپل ځان آزاد ګڼي او خپل وطن حفاظت وغیره وغیره دغه ټولې دعوې کوي نو په خپل خلکو دومره جرأتمن څه د جهان خپل خلک مړ کړي نو داغه جرأتمن ګیدړ د حالات او ته په مخکې ترنګ ګیدړ وګنه نو احساس کم ترین ډیر عجیب شعر نو مو مطلب اصل کې د دې قانون ولا خرابیان بیانولو دا اح مکتوبونه چې نور ډیر شای ورکشته سیر سړی ورکه لګ نظر وکي او ته پاته لګي او کفر نه متنفر کولو د پره یو د دوه طریقې خلک استعمالي یو دار څه سړی ځان نه ورپسې خبرې وکي ځان نه خبرې جوړول نه کفر پسې صحیح دي نه اسلام پسې اسلام پسې خو هڅې یو طریقې سره جایز نه دي البته کوم حقایق چې ورکوي هغه بیانول په کار دي در مسلمانانو زړه نه دي شنو نه نفرت جوړ شي ځکه چې زړه نه دي شنو نه نفرت کول کوم دی دا ایمان دی کنه نو مو ایمان جوړ شي کنه مطلب دا نو مو دوی پر بینه نو دغه تعلیم دی د دوی فکری تعلیم کې